الرحمن الرحیم شاباس امام بخاری رحمه الله د درې صحابه واقعا شروع کړی ده چې په غزوه تبوک کې درې مخلصه خیسته صحابه حضرت کعب ابن مالک حضرت هلال او حضرت مراره د دوی توبه رستو شوی وه پنځوس ورځې توبه رستو وه څلوېښتو ورځو پورې خو ورسره چا خبرې نه کولې څلوېښتو ورځو نه پس بیا دا حکم راغی چې د خپلو ښځو سره هم دغه وکړي بیل شي هغوی سره هم تعلق نه ساتي نو دا لس ورځې بیا دا و چې کله پنځوس ورځې پوره شوې کاب صاحب وایي ما سهار مونځ وکړو د کوټې د پاسه ناستم چې په دغه شپه باندې الله زما د توبې قبلېدل نازل کړ پیغمبر اسلام ته چې مونځ مې وکړ چې ګورو د جبل سلې نه یو سړي اواز وکړو چې مبارک دې شه کعب ابن مالک الله دې توبه قبوله کړه او دا خلک ما پسې د لښکرې رامنډې والي بیا چې کوم سړی ما ته اواز د زیری کړی و هغه راغی ما وله دوه جامې ورکړې وروره دا صحابه دي او جماعتونه جماعتونه را روان دي زما استقبال له او زه بیا روان شوم مسجد نبوي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته ملاو شو روان شوم نو وی وانطلقتو زروان شم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام ته ور روان شم یا خو خلکو را سره خبرې نو کولې او یا خو داسې فیتلقانی الناس نو زما مخې ته به راتلل خلک فیتلقانی الناس زما مخې ته به راتلل خلک فوجن فوجن ډلې ډلې ډلې ډلې او یوهنی اونی او هغوی به ماله مبارکي راکوله بتوبتې په توبې باندې چې کعبه مبارک دی شه الله ستا توبه قبول کړه لتهنیک توبت الله علیک مبارک دی وی تا ته توبه د الله علیک پتا باندې چې الله تا ته ستا توبه قبول کړه مړ را روانو مو دا خلق زما استقبال ترازی حتی تر دې پورې دخلت المسجد چې زه راننه وتم جمعات ته مسجد نبوي ته راننه وتم فیضا بی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناګانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د جالس الناس تو او حوله الناس او چاپیره دا غنه نور خلکمو نور خلکمو خو عربو کې دا طریقه نشته چې یو سړی راشي او دا خلک وته پاسي هغوی کې دا دغه نشته زه چې رالم جومات ته په ماجرو کې راته یو قسم پانسید بغیر د طلحه ابن عبید الله نه چې هغه د ډېرې خوشحالۍ نه ماته پاسید فقام الی پاسید ماته طلحه ابن عبید الله حضرت طلحه ابن عبید الله چې زی ولیدم نو ماته را پاسید او یو هر ویلو رامنډې والی زما سره د لاس ملاولو د پاره رامنډه والی حتی تر دې پورې راته راته صافهنی چې هغه زما سره مصافحه وکړه لاس را سره ملو کو وهنئنی او مال مبارکی راکړه مړ شي په دې د د په دې پاسې دوه مال راتلو باندې چې زکم خوشاله خیر قال کعب کعب وی فلما سلمت على رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ما سلام واچو پر رسول الله نو قال رسول الله اسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وهو يبرق او رسول الله چې دی پړقېده چمک وو وجهه مخ د هغه من السرور د خوشحالۍ نه زما په توبه باندې او زما د دوو ملګرو په توبه باندې دی دغه خوشاله و د خوشحالۍ نه د مخ چمک و یا برقو چمک و پړقېده مخ د پیغمبر علیه السلام خ نو ما ته سوی ابشر بخیر خوشاله شه په خیر باندې الله د لنن ډېر لوی خیر درکو بخیر یوم په بهتر ورځ مر علیکا چې هغه راغلی د پتا باندې منز ول منزو ولدت کا امک دا غ وخت نه چې تعالی راوړې د خپل مور کله چې د مور نه پیدا شوی د هغه وخت نه تر نن وخت پورې د دې روز په شانتي د خیر روز او د خوشاله روز بل نه و دا د خوشاله روز د مبارک شه قال کاف صاحب وی د توبه باره کې تپوس کوي قلت ما وتوي امن عندك يا رسول الله آیا دا بشارت ستا د طرف نه دی اې د الله رسوله ام من عند الله او کدا الله د طرف نه دی نو قال رسول الله اسلام راته وی لا نه مړه دا د الله د طرف نه دی بل من عند الله بلکې دا دی د طرف د الله نه وکان رسول الکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مخ ولې چمک وو و یو وجه دا ده چې دغه مخ کې اسم الله حسن ورکړي او دا سور سپین او چې بیا به خوشاله شو کنه نو د خوشاله په وخت کې مته ریګا نو داسې چمک به و چې خلک باریان شو وکانه رسول الله اسلام اذا سره او د پیغمبر علی السلام دا طریقه و چې کله باغه خوشاله شو نو استنار وجهه رڼا به کوله د هغه مخ او داسې رڼا به یې کوله کانه حتی تر دې پورې کانه لکه تا به وی چې مخ د پیغمبر علیه السلام قطعه قمرین دغه ټوکړه د څه ده د سپومې ده ټوله سپومې نه ټوله سپومې کې رڼا نه دی منس کې خړوالی نه دا ټوټه دا یو سیړی وکنا نعرف ذالک او موږ به پیژند دا خبره منه ددنه موږ به دا پیژند چې نن رسول الله خوشاله دی او کنه دی که خوشاله وو نو موږ به چې مخ ته وکتل چمک به وو موږ به وی خوی خدای ګونن خوشاله دی فلما جلستو بین یدیه چې کله زه کېناستم د هغه مخې ته نو قلت یا رسول الله ما اوې ای د الله رسوله توبه خو باسما خو زما د توبې یو حصه ان من توبتي بېشکه زما د توبې د قبلېدو چې الله زما توبه قبوله کړه نو دا د چې لږ شکرانم ورکم کنه هغه دا ده چې دا زما سونه مال لی بس د دې نه زه ووتم دا ټول د الله په لار کې صدقه ان انخلعه چې زه وځمه من مالی د خپل مال نه د مال نه وځم او دا پرېږدم څه دپاره صدقتا د دې دپاره چې دا صدقه شي الی الله الله ته و الی رسول الله اسلام او د الله رسول ته ټول مال او جیداد می ارسه د الله د پاره صدقه چې الله په ما دومره کرم وکړو نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام وته وینا نن خو ټول مال صدقه کې سبا و بیا سکه امسک علیکا ایثار کا د خپل ځان سره بعض مالک بعض مال ستا فهو خیر لک دا ستا د لپاره بهتر دی سبا به سوالونه نه کوي قلت ما وتوی دا د مدینه می چې څومره جیدات دی او باغونه دا صدقه او هغه خیبر کې می چې کوم ایسه رسېدلې ده کنه په غنیمت کې ابه ایسه رقم قلت ما وتوی فإني امسکو یقینا ز ساتم د ځان سره سهمی هغه ایسه زما الذي هغه به خیبره چې هغه په خیبر کې و فقلت یا رسول الله ما ورته ووی ای د الله رسوله وعده درسره کوم ان الله انما نجانی یقینا الله چې دی هغه نجات راکه ماته بصدق په برکت د صدق د دې رښتیاو په برکت سره الله ماته نجات راکه نو نن زه تا سره دا وعده کوم چې زه به همیشه همیشه بیا دروغ نه ویم و ان من توبتی او بشک زما د توبې نه یو دام دی چې الله احدثه چې زه به خبرې نه کوم د چا سره الا صدقا مګر د رښتیاو ما بقیتو چې کمې پورې زه باقی او ژوندی یم فوالله الک ولی وی فوالله قسم دا د ما خو د صدق او د رښتیا او برکت ولید په خدای قسم ما اعلم احد زنه پیژنم یو کس من المسلمین د مسلمانانو نه ابلاه الله چې انعام کړي پاغه باندې الله فی صدق الحدیث پاغه رښتیا خبرو کې من ذکرت ذالک داغه وجه نه چې ما ذکر کدا علی رسول اسلام پیغمبر علی السلام ته الی یوم هاذا تر نن ورځ پورې احسن ډیر خ مما ابلانی دا هغه نه چې الله په ما احسان وکړ دا بیا رستو بدوي وی د رښتیاو په برکت سره چې الله تعالی ما باندې کم احسان وکړ د هغه وخت نه چې ما رسول الله ته رښتیا ووې د هغه وخت نه تر نن وخته پورې ما ته بل سړی نه دی معلوم چې زمانه په الله زیات احسان کړي کې احسان کړي دی د رښتیا په وجه په مې کړي دی وما تعمدت او ما اراده نه ده کړې منذ ذکرت ذالک دا غ وخت نه چې ما ذکر وکړ دی لرسول اسلام پیغمبر علی السلام ته الی یومی هاذا تر د نن ورځې پورې کذبا د دروغ اراده مې نه ده کړې تر اوسه پورې خو مې اراده نه ده کړې خو آینده د پاره هم د الله نه امید کوم چې الله به مې د دروغو نه وساتي و انی لارجو او یقینا زه امید کوم ان یحفظنی الله چې الله به زما حفاظت وکړي د دروغو نه فیما بقیتو په هغه جون کې چې کم په هغه وخت په هغه جون کې چې زه کم باقی یم په هغې کې وانزل الله علی رسوله صلی الله علیه وسلم الله نازل که په خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې لقد تاب الله علی النبی الله رجوع کړه په خپل رحمتونو سره په پیغمبر او المهاجرین او په ماجرو دا وایه وایه الی قوله تر دې قوله پورې چې مؤمنانو وکونو مع الصادقین شی مرګری شی سره د رښتونو خلکو په دنیا کې چې مرګری کیږي د دروغجنو خلکو سره مکیږي د رښتونو سره دغه کیږي ځکه د صدق او د رښتیا او ډیر برکت دی فوالله قسم په الله یو خو هغه نعمتو چې الله ما ته هدایت د اسلام او کو کلمه می ویله اخو ډیر لوی نعمت دی خو د هغه لوی نعمت نه دویم نعمت چې دی غداري فوالله فالله قسم ما انعم الله علی ان دې کړي الله په ما باندې من نعمت یو نعمت قطو بالکل بعد ان هدانی للاسلام پس دا غینه چې الله ماته هدایت د اسلام وکړو اعظم چې هغه انعام لوی وي فی نفسی په نفس زما کې د سنه من صدق لرسول الله اسلام دا غریختیا ویلو د پیغمبر علی السلام نه الله په ما دا ډېر لوی انعام وکړو چې رسول الله راغی او الحمدلله ما وته دروغ نه وی او رښتیا مې ورته ووې دقه رښتیا ویل په ما باندې د الله تعالی ډېر لوی انعام و ښه ولې ان لا اکون کذبته او دا دغه د دې وجې نه کوم دا خوشحالي په دې وجې نه کوم چې ما رسول الله ته دروغ ونه وي الله د دروغ نه وساتلم که دروغ مې ورته ویلی وي دقسې به هلاک شوی وي لکه دا نور منافقان فاهلک زب هلاک شوی وی کما هلک الذین لکه څنګه چې هلاک شو هغه خلک کذبو چې هغه رسول الله ته دروغ ویلو فإن الله قال یقینا الله فرمایلی دی للذین کذبوا په بار د هغه خلکو کې چې هغه دروغ وی حين انزل الوحي کله چې نازل شو وحي نو سی وته وی شر ما قال لاحد بدترین هغه چې الله ویلی دی یو کس ته بل چې هغه کم بدترین نه بدترین خبره ده الله د دوی باره کې کړې ده څنګه فقال الله تبارک وتعالی سيحلفون بالله الله وی زر دې چې دا منافقان به قسمونه وکړي په الله لکم ستاسو د پاره اذن قلبتم الیهم چې کله تاسو واپس شئ دوی ته او دا ولی دا قسمونه د دې لپاره کوي چې تاسو خوشاله کی نو که تاسو خوشاله کی نو خوشاله دي کی فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين څومره سخته خبره ده الله تعالی نه رضا کیږي دا قوم فاسقانو نه اوس دی یو بل مطلب کوي ریاضه وعلى الثلاثه الذين خلفوا او الله توبه قبول کړه دا غدرې کسانو خلفو د دې دوه مطلب دي خلفو چاغوی رستو پاتې شوی وو د رسول الله نه جنگ لنوتلی او رستو پاتې شوی یو دا مطلب دی لیکن دلته به دا مطلب نه لې ولې د رسول الله نه خرستو درې کسنو پاتې صداتیو نه زیات پاتیو نه دلته به دا معنی کوي چې الله توبه قبول کړه دا غ خلکو خلفو چې دا غوی توبه رستو شوی و ا 50 ورځې دغه شوی نه و ځکه د نور خلکو توبه رستو نه و د دې درې ورستو و خاص دا درې کسان عن امر اولائک داغه کم داغه امر د دغه خلقونه الذين هغه قيل منهم قبل منهم رسول الله سلام چې قبول کړو دا غوینه رسول الله هغه خبره حين حلف له چې کله غوی قسم وک رسول الله ته پیغمبر علی السلام ته خو منافقان راتلل کنه ورته به وی صاحب زما دا کارو زما دا کارو دروغ به وی رسول الله و دا غوی عذر قبلو لیکن چې مونږ را لو رښتیام وې نو زمونږ عذر قبول نشو بس رستو شو زمونږ توبه رستو شو فبايعهم رسول الله د دغه خلکو سره بیعت وکړ واستغفر لهم هغوی له بخنه وغوښته و ارجع رسول الله اسلام او رستو که پیغمبر علی السلام امرنا امر زمن من تسوی هغه وی وی کنه اما هاذا فقد صدقه وی دی یو پکې رښتیا وی زه چې تا رښتیا وی ستا مسله الله تعالی نو زمونږه توبه قبلې دل 50 ورځې رستو شو حتی قضا الله فيه تر دې پورې چې الله فیصله پدې کې وکړه فبذلک قال الله نو د دې په دې وجه الله وی وعلى الثلاثه الذين خلفوا او الله توبه قبول کړه دا غدرې کسانو خلفو چې رستو کړی شوی و توبه دا غوي وې د دې به دا معنا نه کوي چې خلفو چې رستو شوی او دوی د رسول الله نه نه و ارجاؤه او د دې مانم ده او رستو کول د دې امرنا د امر زمون عمن د هغه شان حلف له چې چا رسول الله ته قسم کړو واعتذر الیه وغت عذر وکړه او فقبل منه او رسول الله سلام دا غوی عذر قبول کو دا غوی توبه دستی قبول شوی زمونږ رستو شوی دا بل واقع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تبوک ته روانو نو ته په حجر باندې تیر شو حجر علاقه دا یو لوی دره ده حجر او ډیر آباده دره ده خلک وي حجر دا هغه ځای دی چې دی کې د صالح علیه السلام قوم سمودیان اوسېدل او دوی د الله د دین نه بغاوت وکړ نو الله په هغوی باندې عذاب راوست په سمودیانو باندې په حجر علاقه کې الله عذاب راوست نو پیغمبر علیه السلام چې په حجر تېرېده نو خلکو ته وایي په هغه علاقه تېرېږي چې په دې علاقه باندې الله عذاب راوسته دی د دې وجنه چې تیریږي نو په جړه تیریږي جاړه استغفار وایي چې اسنه الله په مونږه غذاب راولي چې کم پاکوي راغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سر مبارک باندې صادر راواچو داسې پټې کو چې د علاقه وینم نه همداسې پې تیر شو تاسو چې مدینه منورې ته لاړ شئ خه خبره ده د ځنې خلک وی هجر ته چکر لزو مزه روکې کې پیغمبر علی السلام چې په تیرې د په سر صادر واچو چې دا علاقه دغه کوم سره وینم نه باب نزول النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی دا ورتک د پیغمبر علی السلام الحجره حجر ته حجر ماوی چې سړی د مدینې نه تبوک ته ځي په زړه لار باندې نو دا یو لوی دره ده دا مخې لراشي دا د صالح علی السلام د قوم د اوسېدو ځای وو حدثنا عبد الله بن محمد الجحفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر وي لما مر النبي صلى الله عليه وسلم کله چې تیر شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بل حجر د حجر په علاقه تبوک لته لار کې دا علاقه رااله نو قال رسول الله وی لا تدخلوا مساکن الذين تاسو مداخليږي اغه زینو د اوسېدو د هغه خلکو ته ظلمو انفسهم چې هغوی ظلم کړی دی په خپلو ځانونو د هغه خلکو ځایونو ته هغه علاقې ته مه ور داخلیږئ کومو خلکو چې په ځان باندې ظلم کړی او په ځان باندې ظلم سو کفر او شرک او د پیغمبر مخالفت ولی ایوسیبهم د دې وجنه چې اون رس ایوسیبکم د دې وجنه چې اون رسیږي تاسو ته ما اصابهم هغه عذاب چې کوم هغوی ته رسېدلی هسې نه چې هغه عذاب درته ورسي چې کوم عذاب هغوی ته رسېدلی و نو د دوی علاقې ته مه داخلېږئ که داخلېږئ په دې یو حالت کې داخلېږئ الا ان تکونو مګر که یې تاسو باقي نه جړېدونکي که په جړا باندې داخليږي نو جاړه کې نیمه داخليږي د دې ځای د شینو نه فیدې ماخلي صحابه کرام چې دوی ورل په دې علاقه باندې او به را واغشتي ګوډي ډکړل پاغه اوبو باندې چې دین اوړه واغخل چې پیغمبر علی صلوات و سلام خبر شو ته وی د وبم توی کې او دا دغه را واخلې د وړو په سارو باندې خوره دا په خچن اوبو باندې دغه شوي دي مدغه کېږي دا مخوره الا ان تکونو مگر که یې تاسو باقي نه جړېدونکي ستاسو د حاشي یو اعتراض کړی دی وی اسنا تاسو ته تا ورسیږي هغه عذاب چې کوم هغه ظالمانو ته رسېدلی و او سوال پیدا شو چې صحابه ته د عذاب ولې رسېده الله پاک سوی ولا تزرو وازرتون وزرا اخرى چې یو سړی ګناو کې داغه ګنا سزا الله پاک هم دغه کون کې ته ور کوي بل چاله نه ور کوي نو دې بد عملو چې بد عملی کړی دا نو خود دې د بد عملی هغه سزا او ماغوی ته وکنه صحابه او ته ولې وه نو بیا جواب هم کړی دی چې خدای دې په خیر کا الله تزر وازرتم وزر اخرى هغه تعلق د آخرت سره لري او دا چې وینو دا خو د دنیا مسله و د دنیا په مسله کې غوړې کله نه کله مجرم یوي سزا بل ته ملو شي او چې دا ستاسو کلو کې ډزي او یو دشمن په بل دشمن باندې ډزې کوي نو لارون کې پکې لګي که نه لګي نو دا خو د الله عذابونه دنیا کې د دنیا عذاب چې یو ځل شروع شي مجرم هم پکې راځي او غیر مجرم هم پکې راځي ثم قنع رسول الله اسلام او بیا پټ ک پیغمبر علی السلام راسه خپل سر و اسرع السیر او تیز ک مزل حتی تر دې پورې جاز الوادیه چې دې تیر شو د دغه خړو درینه تیر شو حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی لاصحاب الهجر خاوندانو د هجر ته لاندې لیکي مراد د خاوندانو د هجر نه صحابه دي صحابو ته اصحاب الحجر زکه وی چې په دغه وخت کې دوی پر علاقه کیو نو سوته وی لا تدخلوا تاسو مداخليږي على هؤلاء المعذبين پدې خلکو چاغوی تاسو ورکړې شوی دی الا ان تکونو مگر چې تاسو باکین جړیدونکي ولی ان یصیبهم چې چرته ان یصیبکم چې چرته ون رسیږي تاسو ته مثل ما پشان دا غي عذاب اصابهم چې غره سیدلی واغوی ته بابون دام یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه څنګه چې مخکې باب د تبوک دی او دا غي بیان کیږي نو دې کې هم هغه حدیثونه بیانېږي چې دا غي تعلق د تبوک سره وي حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه مغيرة بن شعبة قال حضرت مغيرة بن شعبة لو شان والا صحابي دي مشهور دی واقع بیانوي قال دی وی دی حدیث نه دا معلومیږي چې حضرت مغیره ابن شعبه د رسول الله سره په تبوک کې شاملو قال دی وی ذهب النبي صلی الله علیه وسلم لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لباز حاجته د پاره د باز حاجت داغه یا تش او دسماتی او یا ډک او دسماتی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل ضرورت پوره کېدو د پر لاړ او هغه به اکثر لری ته بیا راغی چې راغی نو فقمت زود ریدم شعبه وی دا مغیر ابن شعبه وی او ما وته وبا چولی هغه زه وته ودرېدم او اسکب علیه الماء ما راړولې په هغه باندې اوبه اوبه مې پې راړولې خا دا د مغیرنه چې روایت کوي نو دا زوی کوي که نه عروه نو دی وی ریاضه ته به ووایې دا کومه واقع وه رسول الله لاړو د پاره د بعضې قضای حاجت او چې واپس راغی نو بیا بیا وته ما څه چل کو او با چولې نو د رستو روایت کې خو تصریح راځي خو دلته راوي وایي لا اعلمه زنیم عالم پدو پدې استاد قال چې هغه ویلی وی الا فی غزوه تبوک مګر دا چې دا غزوه تبوک زیاد ګمان مې دا دی چې داسې راته وی چې دا سفر کوم د غزوه تبوک خیر چې ما و توبه چولې نو فغسل وجهه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک وینځه او سودس کوي نو مخ پس بیا خلک څه کوي لاسونه دغه کوي دا د چې کم چپنه چولې وه د دې لستونی تنګو پیغمبر سم اراده وکړه چې دا لستونی دغه کیه را بره کی هغه تنګو نه را بره کېدل نو داسې وی وست دا لاس د دغه نه وست د دې چپن نه وذهب شروش رسول الله یغسل ذراعیه چې هغه وینځل دواړه څنګلې فزاق علیه تنگ شو پر رسول الله باندې کوم مل جب باغ لستونې د چپن د چپن لستونی هغه دغه تنګو فاخرجهما نو وی وستل دا دواړه لاسونه من تحت جبته لاندې د چپن نه دا دغه ته وست دا لستونی ته بل لاسونه ته وستل فغسلهما او بیا دا دواړه لاسونه وینځل او ثم مسح على خفيه او بیا یې مسه وکړه په دواړو موضوع باندې مونږ چې قدری وایو کنه نو هلته وایو چې روا لما رویه عن مغیر ابن شعبه چې رسول الله سلام ما ولید چې اودس یې وکړ او بیا مسح علی خفیه مسح یې وکړه په ماسو باندې حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد قال حضرت ابو حميد وي اقبلنا مع النبي صلی الله علیه وسلم را روانو من سره د پیغمبر علی السلام من غزوه تبوک د غزوه تبوک نه د تبوک نه واپس را روانو حتی اذا اشرفنا تر دې پورې چې مونږ را ښکاره شو علی المدینه په مدینه په مدینه را ښکاره شو داسې پاس نه را ښکاره شو چې لاندې مدینه پرته وه نو قال رسول الله وی دا پیجنې هذه توابتو دا توابه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته یو نامه دغه خې د توابه خکل مزیداره توابه معنی کوي پاکه مزیداره پاکم ده دونه پاکه ده چې د ګنا نه لړل شوی سړی چې ورغی پاک شي تاسو مخکې ویلو بالکل سړی د ګناهونو نه پاکي نو دا توابتون دا مزیداره ده یو نامه وته رسول اسلام تابعی خده او بیا سوی مدینه خو سکه چې په مدینه نه لګبار غغر دی وهذا احد او دا احد دی او جبل دا یو غر دی یحبنا ونحبه دی محبت زمون سره کوي او مونږه محبت د سره کوو دا یو غر دی یحبنا چې دې محبت کوي زمونږ سره ونحبه او موږ محبت کوو د ده سره لاندې دا حاشیې والا لیکي چې د دې څه مطلب دی ځنې خلک چې د هغوی کمزوري ذهن دی هغوی وایي دا مجاز دی احد زمونږ سره محبت کوي او مونږ د احد سره محبت کوو د دې څه مطلب احد خو غر دی نو غر مونږ سره څنګه محبت کوي د دې وجه نه هغوی وایي دا مجاز دی مراد د احد نه اهل احد دی دا د احد د علاقې باشندگان د علاقې د دې علاقې باشندگان څوک انصار نو احدون یعنی اهل احد یحبنا هغه زمونږ سره محبت کوي ونحبه او مونږه محبت کوو د اهل احد سره انصار زمونږ سره کوي مونږ دغه سره کوو دا خبره کمزورې ده الکه چې عمل په حقیقت باندې ممکنی نو مجاز ته څه لځي نو دقه سی وایه دغه هودو چې دا کانی دي دا زمونږ سره محبت کوي او مونږ د ده سره محبت کوو که مونږ نه پوهیږو دا زمونږ کمزورې دی ورنه الله پاک په دوی کې شعور اچولی دی شعور پکې دی تاسو یو ځل نو ویلې رسول الله احد ته ختلو او خوځید رسول الله په لته باندې وو وای سله خوځې په قلار شه خو یو د باندې پیغمبر دی یو د باندې صدیق دی او دو د باندې دغه دی شهیدان دي نو مطلب دا دی بالکل هغه کې داسې شعور شته لکه دا ساروی او ده نو دی زمونږ سره محبت کوي مونږ د سره محبت کوو حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینه ته چلاړ شي ځان سره دا تصور کوي چې دا هغه علاقه ده چې رسول الله به د دې سره محبت کو او دی به د رسول الله سره محبت کو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر رجعا من غزوه تبوک هغه واپس را روان شو د غزوه تبوک نه فدنا رسول الله را نږدې شو من المدینه مدینه ته فقال نو وی وی عجیب خبره کوي په مدینه کې داسې خلک دي چې تاسو چرته ګرځې دی هغوی هم د سره په مدینه کې بعضې داسې خلک دي چې چرته تاسو ګرځې دی هلته د سره دوی مونږ ورته وی حضرت څنګه اوسېدل په مدینه کې او مونږ سره وای خواران مجبور وو عذر وته د عذر د وجه نه لا نړه خوړونه تاسو سره وو نو فدنا من المدینه نراز نزدې شو مدینه ته فقال نو وی وی ان بالمدینه اقواما بشک په دې مدینه کې باز خلق دي ما سرتم مسیرا تاسو نه تلې په تک سره ولا قطعتم وادیا او نه تاسو وهلې دی یو خړو الا کانوا معکم مگر دوی تاسو سره وو قالو صحابه وی یا رسول الله اے دا الله پیغمبره هم بالمدینه دوی په مدینه کې و موږ سره وسنګ ولې دوی چې دغه وسو دو بدنونه نو قال رسول الله وی چې نا وهم بالمدینه ټیک د دوی په مدینه کې وو خو معذور وو څوک ش... ګوډو وو شلیانو څوک ړانده وو حبسهم بند کړیو دوی له العذر عذر استاد صاحب به وی چې کم طالب چې د عذر د وجنه چې شریعت کې هغه عذر او د عذر د وجنه سبق ترانغي الله تعالی ما اجر ثواب به ورکي چې کم کم سبقون سبق تراغلي او غویل الله ورکي زکه د عذر د وجنه چې سړی نه کار پاتې شي الله دغه ثواب ورکي بابو دا بل دی بابو کتاب کتاب النبی صلی الله علیه وسلم خط لېګل د پیغمبر علیه السلام الی کسرا کسرا تا و قیصر او قیصر تا رسول الله صلی الله علیه وسلم د فارس او د ایران حکومت حاکم تم خط را لېږلی دی او دا رنګ د روم بادشاه تم خط لېږلی دی لیکن دا کله لېږلی دی عام مورخین وی دا په وم کال د هجرت چې صلح حدیبیه وشوه د حدیبیه پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خطونه شروع کړل ریاضه لیکن د د د طرز نه معلومیږي چې دا په نهم کال شوی دی ځکه د مخکې تبوک واقعه ذکر کړه رستم یو حدیث د تبوک ذکر کوي د دې د پاره ذکر کوي چې دا خطونه رسول الله په نهم کال لیکلي نو د خپل دا رایه ده چې رسول الله که دغه ته کسرا ته هم خط لېږلی دی یا روم بادشاه ته هم خط لېږلی دی دا په نهم کال د هجرت و نو دا باب دا خط دی د پیغمبر علیه السلام کسرا ته او قیصر ته حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عبد الله بن عباس وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول باسا هغه اولیګه به کتابه خپل خط الی کسرا کسرا باچا ته خو دا خط چې ورکه نو ډاکی څوک و مع عبدالله ابن حذافه سهمي سره د عبدالله ابن حذافه سهمي سهم دام یو کورنۍ ده په قریشو کې لکه ما بنو هاشم څنګه کورنۍ ده مخزوم قبیله بنو مخزوم دغه دی بني امیه داسې کورنۍ ده داسې پکې دا سهم هم دی عبدالله ابن حذافه سهمی هغه ته دا خط ورک وی دا خط یوسا کسرا ته فامره او امر وته وک ان يدفعه دغه ته وی عبد الله ابن حذافه ته چې دا بته د پلانې علاقه گورنر ته ورکی لکه ډایرک خو هغه ته نشي رسیدي نو گورنر په سفارش به بیا دا خط دغه ته لاړ شي کسرا ته ان يدفع امره رسول الله امر وکړه ان يدفعه چې دی ورکی دا خط الى عظیم البحرین هغه مشر د بحرین ته مراد دی گورنر فدفعه عظیم البحرین دا خط بیا لاړ د بحرین گورنر ته ورکو هغه په دغه په سفارش باندې فدفعه دی عظیم بحرین فدفعه عظیم البحرین ورکه دی خط لا هغه مشر د بحرین الا کسرا کسرا ته کسرا ته ورکو دا خط چې دی باسبی کتابه دغه چې وګوره چی نمبر دی په چی نمبر کې د خط بالکل حاشیه کې لیکل دی خو سر کې سرنامه داسې وه چې من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خط د از جانب چا دی دا محمد صلی الله علیه وسلم نه او چاته دی الی عظیم فارس هغه مشر د فارس ته چې دا خط کولو کو دا د تکبر او د غرور نه ډک وای خا په دنیا کې داسې سړیم شته چې زما د نامې نه خپل نامه مخکې لیکي نو د ډیر تکبر د غرور د وجه نه دی راپاسې د دا خط خط ټوټه ټوټه کړ ټوکړه ټوکړه یې کړ رسول الله ته خبر راغی چې دقسې حضرت ستا هغه خط کسرا ټوټه ټوټه کړ بدنصیبه و د خولې نه ورته خیرې ووتې وایي یا الله اللهم مزقه خدایه داسې ټوکړه ټوکړه کې لکه زما خطې چې نه راکړي ټوکړه ټوکړه کو بیا هم صبر نه کوي دا یمن چې دی دا پخوا د دغه سره او کسرا سره د یمن گورنر ته خط راولېږو دونه تکبر پکې دی بازان به ورته وي بازان د یمن ګورنرو دا یمن هم د دغه سره او د زیر اثر د دغه د فارس چې لاړ شه دوه کسان ولیږه مدینې ته او رسول الله ورته ښه هغه ګرفتار کې او مال یې راولې بازان له چې دا خط راغی نو ځان سره وایي چې خدای دې غرق که ځان سره وایي به څنګه موږ ګرفتارو خو خیر حکومت مجبوری وه هغه خط ولیږه رسول الله ته چې دقسې حضرت د کسرا اډر دی چې دی گرفتار کې زه دا د هغه اډر دی دا دوه کسان یې ورپسې ولیږل چې تاسو لاړ شئ مدینې ته او هغه نعوذ بالله ګرفتار کې چې دوی ورلل او په رسول الله باندې دا نظر ولګېد قدرتی په هغوی روب راغی لړزیدل په داسې راغل خو خیر رپیدل او دا خط یې ورته ورکړ چې خط یې ورته ورکړ هغې کې همدا و چې دغسې کسرا دغه کړی دی اډر کړی دی او دا دوه کسه مې راولېږل دوی ته خپله ګرفتاري ورکړه نظم ته خنده وکړه وی لاړ شی او خپل ګورنر ته مو وایه عجیبه خبره وته کوي لاړ شی خپل ګورنر ته مو وایه چې ان ربي اهلک ربک الليله زما رب لګېدلې دی بیګا شپه ستا رب هلاک کړی دی مړ کړی دی رسول الله ته په وحی باندې رااله چې بیګا شپه دغه مړ شوی دی کسرا باچا مړ شوی دی وی لاړ شه ورته وایه مختصر دغه وکړو چې ان ربي اهلک ربک الليله زما رب چې الله دی لګېدل دی او ستا رب چې هغه کسرا دی هغه بیګا شپې دغه کړی دی تبا کړی دی دا خط لاړ خیر دا خبره جواب لاړ هغه ته هغه ته لا خبر گورنر ته نه دی راغلی هغه چې تحقیق وکړ واقعي هغه مړو چې تحقیق یې کوم واقعي په هغه شپه باندې بیا مړو دا هم خوش قسمت او بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا بازان او د پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړو هغه بیا ایمان راوړو ما به رسول الله غته دغه وک چې یا الله ټوټه ټوټه کې او د سه ټوټه ټوټه کې لکه زما د خط چې دغه کړی دی دغه کم بادشاہ چې رسول الله وته وی خط لګلو د د نامه د پرویز غټ جابر و د خط وتلو سره د د یو زوی د شیروی وتوی د تاریخ کې د ځان له یو خزه کړی و نو دا د د زوی اولګېده د د په خزه باندې مینو مین شو چې مین شو په نو چلې ورته جوړ کړ چې دا بابا به د منځ نه څنګه ختمو چې حکومت هم ماته میلاو شي او دا د خزم ماته پاتې شي دا مجوسیانو دوی دا پروا نه ساتله چې دا مور ده او دا دغه ده دا میرې ته ډېر خراب و اراده یې د دې وکړه چې پلار مړ کوم تاسو ویلي وو دا پرویش چې دی نو دا هم ډېر هوښیار و چې دی په ځان پوه شو چې دا زوی ما مړ کوي دی خپلې دغه ته لاړ یو الماری وه د خاص چې هغه کې وه د دوی وه د زهرو یو شیشه راواغشت او په هغې باندې ولیکل چې مقوین للجماع دواء مقوین للجماع دا داسې دوایي ده چې د کوروالي دپاره سړي له طاقت ورکوي دی وروره د شپې د پلار یو په خېټه پکې په چاړو باندې و او دی مړ کړ دوه درې ورځې پس چې دی نو بیا دی دغه ته ننوت هغه د پلار ارمالۍ راکوله او کړه چې ګوري هغه شیشه ده په هغه شیشه کې چې دینو دغه زهر هغه دې کمکل وسکل دا مړ شو خو په خپل جون کې د پلارم مړ کو چې سونه رونی واغې مړ کړل او حکومت باندې د قبضه وکړه چې دې مړ شو بیا د دوی د کورنۍ بل څوک نو نو بیا د د لور وا لور وه غالبا پروین نامه یې وه هغه بیا ولګېده او دا حکومت هغې ته ملاو شو نو بیا رسول الله د هغې باره کې وایي څنګه به کامیاب شي یو قوم چې هغوی د خپل حکومت اختیار دغه ته ورکړه ښځې ته څنګه شو فحسبت لاراوی وی زما دا ګمان دی چې ان ابن المسیب چې زمونږ استاد سعید ابن المسیب قال غوی فدعا علیهم رسول الله سلام خیر او کړی غوی د پیغمبر علی السلام ان یمزقو چې دوی ټوټه ټوټه کړی شي کله ممزقین په پورا ټوټه ټوټه کېدو سره